دغه بل لیک د پنجوایې ولسوالۍ څخه وکیل احمد رالېږلی پوښتنه کوي وایي که چیرې د یوه سړي څخه د ماخستن لمونځ قضا سي او سهار چې بیا کله دی ادايي لمونځ یان د سهار لمونځ کوي هغه قضايي لمونځ د ده په یاد وي خو لیکن د ده په نظر وخت تنګ معلوم سي که چیرې قضايي لمونځ کوي او بیا ادايي یان د سهار لمونځ کوي لمر پراخیږي نو قضايي یې پرېښوی او ادايي لمونځ یې وکړي اوس چې د لمانځه څخه فارغه سو یو څه وخت لا باقي پاته ده یعنې دومره وخت په باقي پاته چې لمونځ پکې راګرځېدای شي اوس هغه د سهار لمونځ ته ګرځېدل غواړي او که نه او که په دغه باقي وخت کې به کوم لمونځ کوي که په دې برخه کې معلومات راکړي ډېره به ښه وي حضراتو دغه ترتیب خو واجب دی چې قضایي لمونځ د ماخوستن پر ذمه پاته دی او د سهار لمونځ ته کوي باید هغه د ماخوستن قضایي اولن وکړي بیا به دا خپل د سهار ادایي لمونځ وکړي لیکن په درې ځای کې دغه ترتیب د مابین ځي یعنی ترتیب ساقطیږي یو د هغو څه د غذایق الوقت دی چې دا وقت تنګ راشي دوهم د هغو څه کثرت د قضایي لمنځو دی چې شپږ یا بالابد تر شپږ لمنځونو سوه ترتیب ساقطیږي او درېمه نسیانه ده چې د سهار لمونځ کې د ماخوستن پر دې په ذمه کې پاته وه لیکن ایر دې وه نو په وخت کې د هیرې دا یې یو په وخت کې د تنګوالي د وخت دا یې دوه او په هغه وخت کې چې قضایي لمونځونه شپږ پرسي یا بالابود تر شپږو ترتیب د مابین ځي او حضراتو دا مسئله ده چې دا ظن غالب د بنده حجت او دلیل دی قبله شریفه چې درسه ورکه شي او بیابانو په دشتو پري کې یې نه مسجد هلته شته چې محراب ته یې وګورې نه یو شپانه دلته پیدا کېږي چې پوښتنه جنې وکړي کلی نشته چې د چا معلومات و تا ته حاصل شي قبله چیرې ده نو ته دا خپل فکر سره پاتې سواست غالبا ځان به معتبر وي هرې خوا ته تحریب وکړي فکر به وکړي سوچ به وکړي دا خپل عقل به وزغلی وزغلی چې کوم طرف ته ستا په خیال کې قبله وه هغه خوا ته لمونځ وکړه پر تا فریضه ده چې هغې خوا ته به که څه هم غلط یې لمونځ دې بس صحیح دی هغه دې قبله بله کېږي نو دلته هم چې دا ستا ځن غالبه ګمان دا و چې دا لمر راخیږي نو دا د سهار لمونځ دا دې صحیح دی په وروسته کې که دا وخت لږ پاته دی یا نه دی هغه د قضا لمونځ هغه د ماخوستن هغه بیا په ساشت کې وکړه یا یې ماپښین وکړه والسلام